دا صورت چې شروع کوو د دې نامه د رعد دا ریس کې چې د اسمان غوریږي دغه ته رعد وایي چون که دا ټکې په دې صورت کې راځي نو د دې غون صورت نامه شه سوره رعد او عجیبه دی دې مدني صورت لیکن مضمون ټول داسې دی لکه دغه پشان د مکی پشان ټول هم د الله د توحید مسله د رسول پاک د رسالت مسله او د باس بعد الموت د مرګ نه پس بیا د راژوندي کېدو او په دې مسله چې د کافرو کم اعتراضونه او کمی شوبې وې د هغې جوابونه ورکول الف لام میم را الله ښه پوهېږي په خپل مقصد په معنو د دې ټکو ترغیب دی شوق ورکول دی خلکو له د الله کتاب ته تلک آیات الکتاب دا دی آیاتونه د کتاب دا د صورت رعد د آیاتونه نه دي تلک دا چې دي آیات الکتاب دا آیاتونه دي د کتاب د قرآن مجید آیاتونه دي څه معمولي آیاتونه نه دي والذي انزل الیک او هغه چې رالیږل شوی دی تا ته من ربک الحق د طرفه د ربستانه والذي او هغه څیز انزل چې هغه رالیږل شوی دی الیک تا ته من ربک د طرفه د ربستانه دا کم سیس چې تا ته د خپل رب د طرف نه رالیږل شوی دی نو دا سیس چې دی الحق دا دغه د حق دی دی خبر کې هغه سیس چې نازل شوی دی تا ته د طرفه د خپل رب نه دا حق دی د دې نه څه مراد دی ځینې خلک وایي د دې نه مراد د قرآن مجید مخکم کتاب د قرآن مجید رستم کتاب د قرآن مجید صرف الفاظ بدل لی نو بیا به معنا داسې شي هغه کتاب چې نازل کړي والذي هغه کتاب انزل چې هغه رالیږلی شوی دی تا ته د طرفه د رب ستانه الحق هغه حق دی لیکن عام استادان وایي چې نه دا عام والی قرآن نه الله چې خپل پیغمبر علیه السلام ته وحی را لیږلې ده نو وحی ګورې صرف قرآن نه دی ښه دا څومره حدیثونه چې بخاري کې او مسلم کې دي دا هم دغه دی د الله د طرف نه وحی ده مخکې د کتاب نه قرآن مجید والی او د دې رستو نه مراد مطلق وحی والی که هغه قرآن دی او که هغه دغه دی دا څه ورته وایي حدیث دي صرف دومره دی چې قرآن مجید الفاظ او مضمون دواړه د الله او په حدیثو کې مضمون د الله چې د خپل پیغمبر زړه کې واچي خو الفاظ د پیغمبري نو بیا دی والذي او هغه شی انزل چې رالیږل شوی دی الیک تا ته من ربک د طرفه د ربستانه الحق وغه حق دی ولكن اکثر الناس لیکن زیاد خلق لا یؤمنون هغوی ایمان نه راوړي د الله د قدرتونو بیان او د هغه د توحید دلیل دا مونږ چې وایو الله دا پیژنې د ده کمې کارنامې دي کم ذات دی الله الذي الله هغه ذات دی رفع السماوات چې هغه اوچت کړي دي اسمانونه الله هغه ذات دی چې هغه اوچت کړي دي اسمانونه بغیر عمدن بغیر د ستنو نه د اسمان چت ته ګوره یو سر او بل سر موږ ته معلوم نه دی موږ ته لیکن چرته ستن ورته شته دی جومات ته ګوره وړوکی چت دی څو ستنې ورته لګېدلې دي که دا ستنې ترې لرې کې راغورځېږي خو اسمان داسې دغه دی یو نظام دی کارخانه د روان هم دی روان دی نه ستنې شته او نه بل څه شته نه مرمت غواړي او نه بل څه کارخانې نه دي زیات نه زیات چې کارخانې پنځه شپږ کاله وچلیږي لس کاله دغه شي بیا یو ورځ بنده کې وي لکه مرمت کو تاسو نه وایي نن د بجلی پلاني طرف کې بجلی به بند دی مرمت پکې کوي لیکن دا نه مرمت غواړي نه بل نو الله هغه ذات دی رفع السماوات چې هغه اوچت کړي دي اسمانونه بغیر عمدن بغیر د ستنو نه عمد ستنو ته وی یو ته عماد وی عماد ترونها دا ترونها که دا صفت که د ستنو نو امسی دی مخکې سره ولګوي الله اوچت کړي دي اسمانونه بغیر د ستنو کمې ستنې چې تاسو یې وینئ داسې ستنې اسمان ته نشته چې موږ او تاسو یې وینو چا لیدلي دي نشته یاد خیال دی لیکن ځینې خلک وایي نه دا ځان له کلام کې ښه نو بیا به ډیر خوند وکړي الله هغه ذات دی چې اوچت کړي د اسمانونه بغیر د ستنو نه او هلکه دا څه پټه خبره نه ده ترونها تاسو وینئ د اسمان دا ځان له خبره شوه ترونها تاسو وینئ د اسمان دا دې په سترګو درته ښکاري ثم استوه بیا الله کې ناسته د خپل شان مطابق علی العرش په عرش باندې هغه د باچای هغه تخت د باچای چې دی په هغې کېناست وسخر الشمس او الله تابع که نور والقمر او سپومې الله چې نور او سپومې ته کم کار واله که الله دا راواغشتل او د خپل حکم یې تابع کړو او ما قصې دا رواني ما خپل رفتار باندې کلون دا هر یو که نور دی او که سپومې ده په یویشتم تاریخ مثلا په اوکم اوه بجې نوره ته به په پلاني ځای کې دا تاریخ یو ته خو یو مقل دی کال له بیا هم دلته وي بل کال له بیا هم دې ځای کې بیا وله ولې سبا له سبا له به په دې ټایم باندې پلاني ځای کې چې په پاکستان کې غورځېږي نو په پلانی ځای کې پلانی ټیم باندې به غورځېږي الله ورته بیل بیل مقرر ځایونه دغه کړي دي کلن دا هر یو چې دی یشری دی روانی لی اجل مسمه په هغه نیټه معلومه یا لی اجلن کې دا لام په معنا د اله سره کې هلکه د انور او سپومې به رواني روان به خو د یو وخته پورې چې هغه قیامت دی او چې قیامت راغی بیا به ختمي لاجل مسما تر د نیټې معلومې پورې یدبر الامر الله تدبیر کوي د هر کار کله ګرمي راولي کله یخنی راولي کله وچکالي راولي کله بارانونه کوي کله رڼا راولي کله تیاره راولي یفصل الآیات الله په تفصیل سره بیانوي آیاتونه که د آیاتونو نه مراد د قرآن مجید آیاتونه والی او که د آیاتونو نه مراد دلایل والی هم صحیح دی لعلکم د دې دپاره چې تاسو بلقاء ربکم په ملاوېدو د خپل رب توقنون تاسو یقین وکې د باس بعد الموت مسله باندې یقین وکې بیا د الله د قدرتونو بیان وهو الذي الله هغه ذات دی مد الارض چې هغه خوره کړې ده ځمکه الله هغه ذات دی چې ځمکه یې خوره کړې ده د ځمکې یو سر او بل سر موږ ته معلوم نه دی وجعل فیها او الله ګرځولي دي په دا ځمکه کې رواسی یا غرونه محکم و انهار او نهرونه ومن کل الثمرات او د هر قسم میوونه ومن کل الثمرات او د هر قسم میوونه جعل فیها الله ګرځولی دی په دا ځمکه کې د هر قسم میوو نه الله ګرځولي دي په دا ځمکه کې زوجین اسنینې جوړه دوه کم از کم دوه دوه جوړه وړه دانه غټه دانه هر یوه دغه کالوچه راوالیم دغسې ده که خرمانې راوالیم داسې ده که امروت راوالیم داسې ده که مڼې راوالې جوړه کم از کم جوړی کنی نور پکې زیات قسمو دی وړه غټه سره سپینه خوږه تروه داسې خرابه خو یغش دام پرېږده یغش اللیل النهار الله پټی شپه پر ورځ باندې الله پټی شپه پر ورځ ګوره اوسه پورې شپه وه الله تعالی دا د ورځې دا څادر راواغشته د شپې ته یې واچو شپه چرته لاړه په سترګو ښکاریم نه الله پټی شپه په ورځ ان فی ذالک یقینا په دغې کې لآیات نښې دي نشانی دي د قدرتونو د الله خو د چا دپاره لقوم یتفکرون دپاره د هغه قوم چې هغه فکر کوي ځای چلو دام پرېږدی راشی بل ته وفي الارض او په دې ځمکه کې دې ځمکې ته راشئ وفي الارض او په دې ځمکه کې قطع ټوکړي وي په دې ځمکه کې قطع ټوکړي دي متجاورات د یو بل سره نښتې په دې ځمکه کې ټوکړي دي او سره نښتې دا چې کوز لاړ شه درته به ښه پته ولګي یو ځمکه به دا به قابله د کری غنم بم کوي هر څه به کوي ورسره بنښتې بل پټي وي هغه غنم نه کوي که کوي خرابې کوي جوار به نه کوي هلکه دام ځمکه ده او دام ځمکه ده او منځ کې فاصله هم نشته سره نښه دی دا بیلتون چا راوسه دا غنم کوي دا نه کوي دا جوار کوي دا بل نه کوي دا مثلا بوټې پکې وکرې دا ښي هغه بل کې ویني دا فرق چا راوس سره نښتې وي نو په ځمکه کې ټوکړې دي متجاوراتن چې د یو بل سره نښتې دي و جناتن او په دې ځمکه کې باغونه دي من اعنابن د انګورو و زرعونه او په دې ځمکه کې پسلی یو غنم وږې به غټي یو به وړوکي یو بوټې به غټي یو به وړوکي ونخیلون او په دې ځمکه کې دي کجورې سنوانون چې د هغوی بیخ یوي سنوانون چې د هغوی بیخ یوي سنوان دې ته وایي چې مونږ یوي او دقسې ته دا د کجورو ونې ختلي یې لکه داسې دا یې هغه مونډي تاسو به باغ کې کتلي یو ته دا ونه ختلي بله ته دا ختلي بله دا بله دا بل ځای کې به مونډي هغې نه به یوه دانه ختلي هغه مونډ کې به نورې ورسره ني هلکه دا فرق چوکه چې دې مونډه کې پنځه دغه وختې ونې او دا غمونډه یو دانه ختلې دا ولې سنوانون چې یوې مونډ دغې وغیرو سنوان او بل هغه دی چې مونډې یو نی که تاسو وایئ چې دا د اوبو وجه ده نو اوبه خو هم د دغه یو غره نه لښتې راغلې دی او ټول په دغه یو اوبو باندې دغه کیږي که تاسو وایې دا د هوا وجه ده نو هوا خو ټوله د لنډي کوتل همدغه هوا ده ښکلې نه ولې که وی د نور وجه ده نو نور خوم دا ټول په دی لګي او که ته وی دا د سپومې او د ستورو وجه ده نو په ټولو ستوري لګي یسقا اوبه کولی شي دا بما ان واحد په یو قسم اوبو ونفضل بعضها او موږ زیاتو بعضې د دې علا بعض په بعضو باندې فل اکل په میوه کې اکل منه په خوراک کې میوه کې د یو بوټي میوه به غټی د یو به وړی د یو به خوږی د بله به خوږنی ان فی ذالک یقینا په دغې کې لآیات نښې دي نشانې دي د قدرتونو د الله لقوم یعقلون د پاره د هغه قوم چې هغه عقل کوي رسول پاک صلی الله علیه وسلم به چې کله د باس بعد الموت مسله وکړه داسې مسله ده چې واضحه مسله ده دوی به انکار وکړو پیغمبر علیه السلام به تعجب وکړ چې دا څه ناپوهه خلک دي څومره واضحه مسله ده او بیا هم دوی دا نه مني الله ورته وایي که ته په دې مسله کې تعجب کې دې کې مه کوه راشه په یو بله مسله کې تعجب وکړه و ان تعجب او که چېرې ته تعجب کې چې دا خلک ما ته غوږ نږدي او د الله د توحید مسله نه مني نو فعجبنو لایق د تعجب چې دی قولهم هغه دا وینا ده د دوی دغه خبره کې تعجب مکوا راشه تعجب په دې کې وکړه فعجبن نو لایق د تعجب د دوی چې د قولهم هغه دا وینا ده د دوی تاسې سره مو خوځوي چې اذا کنا ترابا ایا په هغه وخت کې چې شو موږ خاورې هلکه مړه شو په قبر کې کېښودی شو خاورې شو ان لفی خلق جدید ایا یو به موږ په پیدا اوښ نوې کې بیا به را پیدا کېږو نو یا لکه د خاورې نه بدن را پیدا کول دا خو څه ګران ځکه نه دي چې دا اوس ته د څه نه پیدا ولې ته اوس د خاورې نه نه اولئک الذین دا هغه خلق دی تخویف اولئک الذین دا هغه خلق دی کفرو بربهم چې دوی کفر کړی دی په خپل رب و اولئک الاغلال او دغه خلق چې دی الاغلال توقونه به و اولئک الاغلال دغه خلق چې دی الاغلال توقونه فی آناقهم دا په سټونو د دوی کې دي څه مطلب یا خو د آنا د اغلال حقیقی معنی والی اغلال هغه زنجیرونو ته وایي غل هغه زنجیر ته وایي چې د مجرم لپې د سټ کې لاسونه تړي داسې پر ورځ د قیامت د دې خلکو په سټونو کې به دغه زنځیرونه یو د لاسونه به ولې تړلي که دا معنی والې هم صحیح ده دا خلق چې دي اولئک الاغلال دغه خلق چې دي توقونه فی آناقهم دا په سټونو د دوی کې دي لیکن اکثر خلک وایي چې نه دلته دا حقیقی معنی ماله مجازی واله دا مجاز دی ښه کله چې ته یو سړي ته د هدایت خبره کې کې او دی نه مني و یا لکه د پلانی سړی په سټ کې د گمراهه توق لګیدلې دی د گمراهه زنجیر دی پکې نو دا د شیطان نی دا روحانی لاسونه د در اغشتي او دغسې تړلي یې نو دې لاندې حق ته نشي کتې ټي وي ته به ګوري ډمانو ته به ګوري او هغې کې توبه دا خلک یره نو وایي دلته خدا دی که نه وایي چې که تعجب کې نو دې خلکو نه کوه تاسو ته زه وایم تعجب د هغه خلکو نه کوې د دوو قسم خلکو نه کوي یو چې دا ډمانو ته دا لړ اوچتیږي او راښکته کیږي هلکه څه چلو شو دا ډمان به یي جړاګان به او دی به ته دا ټوپونه وي او دا پیسې به شیندي هلکه څه دی ولی الله راغلی دی چرته صحابي راغلی دی قرآن درته ووی حدیث درته ووی ثوابونه درته میلاو شو که د دنیا ګټه درته میلاو شوه خو څوک خو د دنیا ګټې پسې ځي او څوک د دغه پسې ځي ځوابونو پسې څه چلو شو او یو دا دی چې دا دا لیډر راشي او دا جلسې کوي او د هغه هغه رستو هغه کارنامې ته وګورې ټول ګنده او دی بوته دا پړقه پړقه پړقه پړقه لکه د پلار دی واده دی د نیا دی واده دی څه چلو شو تا ته څه فایده یې چې دا ته کې هغه خو زه خپل مطلب پسې ځي نو دا ته ته پکې ولې لړا کېږي او ښکته کېږي تاسو به کتلي سولکه غواړي سولکه ناسې الټه خدای دې په خیر که چېرته الله ته سولکه واړوه په سجده پرېوځه نو ما وې دا دوه قسمه خلک نه دي دا د دنیا جاهلان چې یو د ډمانو ته د اوچتیږي او ښکته کیږي او یو دا د دوی نه د خیر تمه به نه کوې نو دا د ګمراهۍ دا توقونه شیطان راغستی دی او د دوی په سټ کې اچولی دی دغه ته نشي کتی حق ته کتی نشي و اولئک او دقه خلق چې دي اصحاب النار هغه ملګري د اور دي هم فیها خالدون دی به په دې کې همیشئ دا بدماشان نه دي دوی به رالل وی منډه هغه عذاب سبا نه نن را راوله اته چې وی عذاب دی او عذاب دی منډه نه نیراوله و یستعجلونک او دا خلق دا خلق طلب کوي د جلته ستانه بسیئته د عذاب د تکلیف قبل الحسنته مخکې د خوشحالۍ نه هلکه د خوشحالۍ سوالونه کوي تاسو د خوشحالۍ نه کوي د تکلیفونه کوي نو خدای په خیر کې اوس د هر چاته دمکی ورکوي ما له دمکی راکه تا له دمکی درکه نو زه او ته چا سره څه کولی نشو اوس الله نو الله خو هغه کړی دی چې څوک کولی نشي د نوح علیه السلام قوم چا هلاک که د هود علیه السلام قوم چا هلاک که وقد خلت من قبلهم المسلات او تیر شوی دی مخکې د دوی نه دقسې عذابونه او تیر شوی دی مخکې د دوی نه دقسې عذابونه بیا هم ګورې هر څه چې کوې د توبې دروازه بنده نه ده که توبه وباسې و ان ربک یقینا رب ستا چې دی لذو مغفرت هغه خاوند د بخنې دی للناس دپاره د خلکو علی ظلمهم په ظلم د هغوی دی چې کوم ظلم او زیاتې کړي و ان خو چې څوک توبه وباسي او که څوک سرکشي کوي و ان ربک او یقینا رب ستا چې دی لشدید العقاب هغه سخت عذاب ورکوونکی دی بیا دې زجر ویقول الذین کفرو وی هغه خلک چې هغوی کفر کړی دی دا کافر به رالل وی دا موږ چې تا نه فرمیشي معجزې غواړو دا ولې نه موږ ته پیدا کې دوی به وی صفا مروه راله سره که یا لکه نو صفا مروه سره دا د پیغمبر کار دی صفا مروه چې د لسره کم زه خو د دین خبره کوم او چې صفا مروا سره شي نو خو د دین نه خو بیا واوړی دی او بیا به د سرو پسې منډه وهې او د چاندی پسې به منډې وهې نو ویقول الذین کفرو وی هغه خلق چې کافران دي لولا انزل علیه ولی نشي نازله ولی په دې پیغمبر آیت یو نښه نشانه من ربه د طرفه د رب ددنه صفا مروه ولی نصره کوي دا غرونه زمونږ نه ولې نه په شا کوي یا مونږ له خپل نیکه قصی بابا ولې نه راژوندی کوي وی خدایم په خیر کې دا د الله کارونه دي انما انت یقینا تشی پیغمبره منذرون ته یرون کې صرف ته د الله د عذاب نه خلق یری نور یو کس